او دارنګ نفی د تصرف د عباد مکرمین او عجز د دی الله تا دا په مریم کې نو دې صورت کې ورزیات کړه چې مصائب او شدائد پر راغلي ابتلاګانی پر راغلي کړهونه په غیاب خو نه پويږي نه پويږي تصرف مو سره شته بلکې ما ته چغي واجبي چی بادر اوسه پیغمبر دی پیغمبرانو څومره کړهونه تکلیفونه تیر کړي او اخر د موسی علی السلام د ذکر کوي هغه ظالم جابر متمرد بادشاہ ته او مساله رسول الله کیف خاص المصائب وتحمل الشدائد او دارنګ د صحراو په مقابل فرعون کې څومره کلکه خبره کړې و تغزمان تقاس زکه چې څه کې هغه کوی نه ما تغزي هذه الحیات تو باندې دنیا کې وکي نور ستا وسط رسی ما انزلنا عليك القرآن لتشقى ترغیب کتاب ته ورکي او تشجیع فی تبلیغ کتاب مې را لګلې دې لپاره نه چې ته بشکیو نامراد شي سخت شي په تنګ شي به الا تذکرۃ لمن یخشا دا پند او نصیحت دی دا چا چیری دی الله نه وس بیان کوي د دې تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلى علی گل شه د هغه ذات نه چې زمکه او اسمان نه پیدا کړی دی خالق د عرش الله وزین الرحمن علی العرش استوا رحمان ذات په عرش استوا کوي څنګه چې د شان سره لایق ده بل ملکیت بیانې له ما فی السماوات و ما فی الارض مالک د کل اشیاء یو الله دی و ما بینهما و ما تحت الثرى نو دا درې مقدمي خالق دا چې زم مالک دا چې زم پوي پار چې زم نو الله لا اله الا هو اله العالم کې شتن دی یا زمانه له الاسماء الحسنا اوس واقع د موسی عليه السلام بیانې وهل تاک حدیث موسی اذ را نارا فقال لآلهم کسوینی آنا سونارا بی بی ته ویل دلته وی سارا شا ما ورو جید وکانت لیلۃ بارده ممطره اخبار زمان کی مسعودی لیکلی دی ما ورو جی لارم ته ورکه شوی و ځکه هغه به د شپې مزل کاو او د ورځې به ځنګل کوو چې د خځې پلاو مې څوک نه ګوري آ آ دومره غیرتي انسان او موسی د ذکر موسی وی مو او بوته وی او سا تحت شجره یو ظالب چې مندل شوی دی لاندې د ونی نه چې کله د داغه کال له ورا راځي د فرعون انسان دم ذکر انسان وې دا ښکاری جن د ذکر جن وې دا پټ دی انی انست نارا او دا معنا خلق کوي چې انسان د انس نه دی انس محبت او الفت ته وایي نو وای واګي څومره محبت دي سرګه کې څومره دا واقعا شروع شو لعلی اتیکم منها بقبس یو سکروټه و راوړم اور و بل کو او تاو د بشو کې او اجد علی النار هدا او بیا به مزم اور باندې لا کوجن کې حال ته اور بلیږي شپانه بناسي ته دلته ودرېږه سورت انبیاء ته رواړو هغه کې پنځشتم آیات ته رواړو هر نبی ته دا خبره کړې وما ارسلنا من قبلك من رسول نمی دې لګره مخکستان هیڅ پیغمبر نکره سیاق د نفي کې استغراق پیدا کوي الا نوحي الیه مگر وحی به کوله دتا دې رسول ته د څه خبرې ده دې انه لا اله الا انا چې بل اله بغیر زمانه شته نه دی یو زه اله یم بل څوک اله شته نه دی لا اله الا انا کله چې د دې اډر ونو توکو امر واهب نو توکړه چې ما او به جنا پدې چې لا اله الا انا نو بیا فعبدون بیا به مې دې ته زما بندگی کو بندگی پس معرفت نه نو قیامت راتلونکی دی قریبه ده چې زه پټوم خو پټ مې نه کړ معنا غلطه راووته دلته نه جوړېږي دا دلته اکادو په معنا د تحقیق سره دی یقینا پټوم دی لره او یا دا دی چې قریبه د پټوم دی لره پټ مې نه کړ د دې امارات او اثرات دا مې وښودل هغه د دې حالات مې بیان کړ د څه لپاره لتجزا کل نفس بما تسعى دنیا کې چې کوم منډه کړي د پاره د دې چې عوض ورکړي شي قیامت دی له الله پاک قدرت چې مزدور له مزدوري ورکا او ظالم له سزا ورکا ظالم له دنیا کې چا سزا ورنکړه او تا منځونه وکړه او روزي او قرانونه دی ویل او چا ځان هم درنه کړی نو قیامت قائم کړی لتجزا کل نفس بما تسعى قیامت دې د پاره دی مون د پاره روزه دی نیول دا د ګرمۍ کې ځان دې مړ کو دوه پیسې شادر نه فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها وادي نړۍ تعالی پیغمبر د دینه هغه څوک چې ایمان نه لري په دې وتبا هوا او فتر ده نو بیا ورته ویل و ما تلک بی یمینی کیا موسی قال هی عصای دا زمام ساده بلدی ځان سره دا ګړو لته پانی را څنډم هش وی څنډلو تا یو ټک دی ټک نه ورکوي ټک وهلو ته وایي په هغې لخته زخمی کېږي تاوان دی د امسا واچې په دې لخته کې او وی شڼای دی کې نو هغه خراب پاڼه راولېږي او اصلي پاتې شي او چې کله ونه وهي نو خیم به کې راولېږي نو هغه زخمی شي د بل چاونه چې وهي دا ناروا دي او حرام دي ظلم دی دا د بل چاونه چې وایي او اجازه به ته اخلي بیا و پاڼې دا شرا کړنډي هش وي دی ته علا غنم ولی فيها معارض اخرى وای چولا او امساوا دې ته ویره تا تل اسوا ویره دا کفر نه دی فرعون دا خبر او کړ چې دا چتا الک نه زمون باچی دي خرابي نو هشي ورته ویل چې دا په څه پوي دا هماشون نه خو دومره وخار او بزراتا او به حیا انسان چې ول خنه پويږي سکاروټه ولا راوړه راوړل شي تاغه مستعجل خپل تکړه بیا چې جبرئیل امین وغورځول هغه سره څه یو نزاجب کې لقنات راتل او چې کله وحل لقدتن دا ټول په ختم شو به ترتړې پیغمبر نه انا بد شکل پیغمبر وحل لقدتن من انبیاء علیہ السلام نه خسته مخلوق پاک مخلوق بهتر مخلوق کله مخلوق په ارث برابر مخلوق دانش دی مور ته مې دې وه کړې وه معنا القاء مې کړې وه چا دې ته هغه دا و الغزي فيه واچو قذف وي اچول ته او زمير د تراجي دې فت تابوت تابوت کې واچو صندوق کې فغز فيه او بیا دا تابوت واچو فلم دریاب کې اواله کې فلو کې هلیم بالسائل او کناره کناره غاړه کې واخلي ویسي یاخوذ عدو لی و عدو الله د دم دشمن دی زمام و مخکې نه برابر او چې په دې کور کې رالوي شي چې زور یې په نه لګي او یې راي په دی واقعا تعالی ته محبت مني پاکم پیغمبرم غټ سره ولتصنع علی عینی د دې چې پرورش وکړي شي زما تسترګو لا یذل ربی ولا یسو کسو خو کسو بدو کسو بدو سزا به ورکا کسو خو اجر به ورکا نه خطا کیږي رب زما نه کی تو یری یا نه پیږي الذي جعل لكم الارض مهدا تا ته وی ولې دا نور مو بیا نه پرېږده چې ګوتې زه چې څه خبرې خو په دې خو بس الله اجر ورکړي کنو ته الله سره کار دی زما دا غي سره څه کار دی خو سره غړي وانزل من السماء ما فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى مناظره جوړ کړه جادوګر را واسطه چې کله رااله موسی علیہ السلام ورته وویل قال لهم موسی ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى هغه مشوره وکړه د رای خپل خپل منځ کې جرګه پټه کړه کدا سړی په حق وي بیا به منو تاسو سره یې ریږه ما دا مکو فاجنو قائدکم ثم تو صفا دا آخر چې کوم دی هغه چې کوم کار وکړ د موسی علی السلام یې راغله نو الله وی ما او ته یې مې ریږه تعالی چې کوم شی دا وکړو زبارو ها دا آخر هغه ناکام شو او پوه شو چې دا رښتینی پیغمبر زمونږ نه لوی سحر د چا نشته دی جواب د سحرا او فرعون ته په طریقې د تشجیع فما وهنو ولا تکاسلو ولا ومستکانو قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات یو جمله اسمیه ده بل ان ده بل لام د تاکید ده بل صيغه د غفار څلور تاکید دي د څلور صفات والا ولا لمن تاب یو وآمن دوا وعمل صالحا درې وسم اهددا بیا کلک کولاړي په دې باندې ثم استقام چا کې چې دا کار وی تراو ګرځي د شرک او کفر نه او الله او رسول یې ومانو او دې له منډه واله بیا په کلک ولاړی نو انی لغفار نو موسی علی السلام لګ مخ کې لاړ و ما جلکان قومک یا موسی اوس بل ابتلا رااله قال هم اولای علی سری دارس ما عزیزان ما پسید را روان دي نو تول مخکراله واجلت الیک ربی لترزا تلوار مې وکړ چې څومره ښېګڼې دې را سره وکړي ورمه رامنډه مې وګاله د خوشحالۍ نه ډېر خوشحاله شوم چې ما سره زما قوم سره دې ډېر احسانات وکړم دشمن دې هلاک کو منو سلوا دې را کړاو سوري موري مراله او بم را دې خوشحالۍ مراله قسمه قسم دا دې پاره لږ مخکې رالم لې ترزه واجزانو وعده نو کړی تاسو سره رب خپل نیک وعده خسته وعده وعده حسن ما وعدهم من الوصول الى جانب الدور الايمن او دارنګ نور نیکی او احسانات مغفرت او دا او د ازمکه بدل در کوم چې تاسو رااله نور ابن عطیه غړي معنی کړی دي دي کې وادن حسنا عاشر قران سے بلند وی چې زوبه زل شام در کوم او اوچت مقام بدر کوم هغه بداوی قال یا قوم علم یعیدکم ربکم وعدن وکړی تاسو سره زوبه جنت در کوم او دارنګ اجر او مزدوری بدل در کوم علم یعیدکم ربکم وعدن حسنا د خلی سره پنار او باد بچرا کان تدخل من دبری و تخرج من فيه نو فیسوت لذالک ابن عطیه وی د دیو جنا لکا دا باجر غوتی پکیری او شو قسمه وازونه کوي یا دا د مثالی چندر دي چې وګو کې ګرځي کرا کرا کرا کرا کرا یا هغه توتیان دي چې زوره کوي سیو سیو سیو سیو لاس یو شی جوړ کړی او هغه خبره خو غلطه ده چې د جبرئیل امین خاور او اوس براشي جسد له خوار رمباړي فقالوا هذا الهكم واله موسی فنسيا فاعل د نسیه موسی علیه السلام دی معنا الہ خپل الہ دې شوی دی او الہ دا غایجل دی سامری ویل هاذا الہکم و الہ موسی فنسیه موسی نه شوی دی خپل الہ او دا ایجل الہ دی او ترکی لټی ټول عمر قران چې رد کوي په مخلوق باندې په عجز دی کوي ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا دا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به امتحان در باندې راغې په فتنه کې واچول شي وان ربكم الرحمن فتبعوني الله تتبعنی ما پس نرات دی زوری خبر کړی وی یا الله تتبعنی زما اتباع دی ولی نکوله چی دی د سم پوی کړی یا پدی خبره باندی د موسی علیہ السلام خیالو کو چې دا چپ پاتې شوی دی اف عصیت امری خوش پی باور مونږ نو ان سکوت ایسیان اف عصیت امری نو د سر او د ګیری نه ونی وزان ته را خودو قال ابن ام لا تاخذ بلیهتی لاری نو لیدل مور پورته پاتې و یا د تشویق د پاره مور مدمور یې مکوا منی سزما ګیر او سر ولا براسی انی خشیت ان تقول یریدم چې بیا بوه فرقت بین بنی سعید په جنگ کړه بیا به تارا ته ویل چې په منځ کې د خلکو جنگ وولم خلق دی وجنګولو بیا دا او تا امیر وینو مشر امیر نه دا شي په کاری ما زه کولم تر خو قول زما انتظار دی ونکړ چې پوه شو چې هارون علیه السلام کوسستواله نه دی کړی نو فقبضت قبضه ما یو موټه خاور قبضه را واخیستا من اثر الرسول من اثر تراب حافر فرس الرسول دا اثر د رسول نه هغه قاصد چې وو جبرئیل امین دا هغه اسو او هغه اس به چې کوم ځای کې خپل کې خدا هغه ځای بشین کېده نو ما به ویل چې یاره دې کې خو څه اساس شته من اثر تراب حافر فرس الرسول هغه اصل جبريل امين چې و دا هغه د نوکینا کوم خاور و چې وا هغه ما راوخیستا نو فنبس وا به می واچول د سی کی نو رمباړې شروع کړې وانا بس وها من اسه عام معنا دا کړ نو قران کریم خو دومره وران کړي دي چې اندازې نشته کدا چې مضافات ویل زه پوه شویم په هغه شي چې دوی نه دي پوه شوي په هغې باندې حاصلت البصیرته بشای من التقریرات چې هغه ته دا بصیرت نه دی حاصل شوی ما تا سره ډیر وخت تیر کړی دی زستا شاګردم او ډیره پوهه مستانه زده کړې ده او منګولې مې لګولې په دې باندې کلک منګول په قبض تو قبضتن لکه عزو علیه النواجز دا کنایه ده د کلک نیونه فقبضت قبضه من اثر الرسول تابعداري د پیغمبر می کلک کړي و چې تای متابعت مستا کړو فنبست هغه می پرې خوله او لیوا پلان شی ونه خوري د جبريل امين براتو هغه به دا غوته ورکولا او هغه نه وسوګر اواسو او هغه رالوي شو ساړې شو د جبريل امين دا حالت کې ګذرې دا جبريل امين به د آرامین پالي یاره اسرائیلیا د رښتیا چې ځاندازه نه لري وایي دا چې اسرائیلیا چې جوړیږي هیڅ معنا نه لري دا مشکل جو مال ته وایي په بیا وی بیا وی په بیا وی بیا د دروغو نهایت من اثر تراب حافر پرسل مضافات ثلاثه او مرا حکیم دا خبره کوي حاضر پرشي نشي کنه بس کذالک او کذالک سوالت دی نشي ما استا تابعداري څنګه نیول او پرېم خو د خوشو وکړه مزرا تخاف کار نه شو قال فذهب فإن لك في الحياة أن أن تقول لا مساس لاس مراوړ چې چا بلاس ورور پمن کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پخوانو حالات ته بیانوم چې دا تکالیف کړهونه غمونه دردونه فتنې مصیبتونه کې راغلي وقد اتینا کا من لدنا ذکر زما د طرف نه تعالی پند او نصیحت راغلي دی قران کریم من لدنا پړسترګي وای یا تخافتون پسیږي با پټ پټ پګړي او دا به وای الا بسم الله عشرا لس رجل تیر کړی دی لس ګنټه لس دا چې دومره سزا دی راکی یا د دنیا نه مدینه دومره وی دي ها او سړی نه زه شاته وی خپل حکومت کړه ته د تاسو غوښو کار لري کړه خو به خدای دې نه کا تیر شو خبره و لاړه دارنګ فرعون په سونو کړو کړه نور نور الا بسم الله اسو د دنیا د ژوند سنت جره وی دنیا هم دې لپاره ده چې حلال وګټه او ویخره چې عبادت ته قبول شي او سنت طریقه ده او نور د آخرت د کټلو ملک دی څومره چې ګټلې شي او د ګټلو د پاره ډېری پرځي موږ او داس ته روزه د زکات ته حج خیرات ته داس ته تدریس ته قران دی نیکی دا احسان دی بل سره همدردی دا بار چې ولدي دا ټول شیان دي د دې چې آخرت وګټي یو سبب خو نه دی چې یو سبب دی دا ټول عمره لاله یا سړی راغی وی عمرې له لاړ شو بل ورته ویل عمرې له مزه سار کې دا دوه رکعات د سیدی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسول کتاب قبول شوی عمره وکا او همدل دا دا ما له خبر راغله مال دینه کوی چې مکې ته لاړ نو یو په لکه دی نو دا د سار نوز دی هلته وکړه چې پیغمبر علیه السلام سره یو په لکه قبول شوی و دی چې کاته کاته لکه وردګي خر آی الله دې سوې ما دا قامه خلق دي کار او دلته دوه رکعات کې ورته او مدینه مدینه کې وکړه پر بکر سره منی کوي په یو چا باندې مسولی چې دا هغه نفقه پتا فرض وارث پلار دی یا مور دی دا واړه بچی دي یتیمانان دي ورکا فقیر دی وی چارا طالب دی وی دا ورکا نو د دې سره منې کېږي چې عمره لا نه دي یا حج لا نه دي یا مکه او مدینه لا نه هغه ډېر غټ ځای نه دي طالبان سره خو سره بلاوه حل دي دا باج خلق دا دنیا د دې د پاره ده چې الله پاک دې له پیدا کړی چې آخرت کې وګټي بس بیا څومره چې اراده الله ولري د چانه د کار رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دریش کال کې کار واخیسته نور پرې نه خور څه صحابه ډېر عمر لاره څه کم لاره څه څنګه د نوح علی السلام نو نسو کال مساله پیغمبر هیڅ مسلمانان نشو یو شپږ کسان مسلمانان شو درې ځامن او درې مګین دا سیدا د الله تعالی د الله مخلوق دی او چې څه پی کوي سوار لسو کال په قبر کې شو د رسول الله اسلام په ژوند دی کې دی کې چې موږ هم چرته فتیخات کړی او ورغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی لا لا لا قال الا بسم الله لا سرزي ها د دنیا درې ورځې ژوندون دي پرون راغلي نن دې سبا وځو ازه مدرې ورځې نه دی کې اورل پرون راغله پرون دې مزل کاو نن دې دا ژوند دي سبا وځي اخر دې سفر پرون راغله سبا وځي او نن دې تدقیق ورځ ژوند دي او د دې نه پړ دي چې چې هم نشته دغه سات ده نو دا مخ کې سات چې سات چې اس کې دام بس الله تیر شو او نور روان معلوم نه دي هم دغه سات کې چې قران ته ناس کې بس هم دا سات دی کډم کوم ته ناس کې هم سات دی غلا ته ناس کې هم دا سات دی جواره ته ناس کې د چا قتل ته ناس دی هم دا سات د دنیا درې ورځې ژوند دی پرون دا وی نن دې سبا وی والا کو پات کی ا ا هیڅ نه یادی چاته دا دنیا دا الا بسم الله اشرف د دنیا دا ژوند پات نشو خوندونه د نعمتونو خوشاله الله د دې د وینا نه خوشاله وروي الله ته د دې وینا توحید اتباع سنت کړي او وروي توحید يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه ذللت خضعت الوجوه مخونه د کبرجنو للحي القيوم اعلان بوشي وقد خاب من حمل ظلم ورک شو تبا شو سپک شو نامراد دی هغه څو چې شرک بار کړی وقد خاب من اعلان بوشي اعلان هر سره به اوري وقد خاب من حمل ظلم چا چې ظلم بار کړی ان الشرک لظلم عظیم د پیغمبر خلاف کړي ځام ظلم دی قران کریخ او بل شي له وخر کړي ځام ظلم دی وقد خاب من حمل ظلم باب ظلمین دون ظلمین بخاری باب کړی ولا الله فخذا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن شرط ولا يخاف ظلم ولا هضم نه د زیاتی او نه د تاوان ترغیب ال الكتاب او یجب خبر هم دقلا وكذلك انزلنا قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد والوعد بشارت هم بکشتا وای لعلهم یتقون او یحدث لهم ذکرا فتعال الله الملك الحق یاره په انصاف سره ووایه چې د بل ټکی او ته ولې نه کوي وقر ربي زدني علما ما نه چې غواړي نو رب زما زیات کې مال په په قران باندې ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقر ربي زدني علما مال په راک الله او بل ابتلا ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا واخذ ادم عليه السلام وما اصابه من النسيان فلا تنسوا حكم الله فيه من الاحيان اذ تعالىكم يروا فنسي ولم نجد له عزما قسم نو من دې د ګناه او خطا تا معنا دا دا صورت خلاص شوه فثبتوا كما تثبتت الصحارى وبلغوا كما بلغ موسى ولا تكونوا تاركين لانقياده كما ترك ابليس انقياد الله تعالى ولا تكونوا ساهين وناسين كما ما نسي آدم ما هم فاصابه ما اصاب او چا ویلی دی چې نسیه ذالک بما اظهر له شفاء قاضی عیاض او دارنګ غن اقوال دی په دې کې او نسیان باندې شی ګدا جرم نه نه ګنای او هغه ویلی چې زمکه لراولم ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائکه فی جذول آدم فسجدوا هغه ورانه وکړ وروسته وایي وعصا آدم ربه فغوا ظاهر شکل کې د عصیان راغې آدم علیه السلام ربنا نو ژوند دې تنګ شو غوا غور رجل اذا فسد عيشه ابن عربي وي او کلابازي لیکلي دي چې ظاهر شکل د اسيان لکه سړی په یره روزه او خپل ته روزه دی او خړه نو روزه خو خړه کړ لكن الله ورته وی نه دا خړل دا الله په نسيان باندې سړی روزه وخوري نو هغه روزه نه دا خړل خړل یې دا ظاهر نو ظاهر کې ارتکاب د منهيان راغلي او فنسيا ولم نجد له علم ګنا نه ده دا معنا او دا خو جواب دی کلا بازی دا وای هغه وای دا سن له کرواتی چوي اوس دو فمن تبا هدايا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبا هدايا فلا يضل ولا يشقى عبد الله بن عباس رضی الله عنهما معنا کوي فلا يدل في الدنيا ولا يشقى في الاخره د قران تابع شه دنیا کې به گمراه نشي او آخرت کې به بدبخت او نامراد نشي دا قصری ژوند چې کوم دی دا په لفټ باندې چې خېږي او راخېږي کله بجلی لاړ شي او منځ کې ساز شي کله راوشي ا تیر کال مکه کې او لفټ راشلېدل او شپږ کسب کې سوارو هغه ټول هلته شهیدان شو غریبانان زمنګ نه پاس کمره او باغې راخلا شي نو دا چې دنیا ټول بالکل صحابه ژوند ژوندو آزاد ژوندو خپل ژوندو ډېر غم سره نو او وناشر یو ابال وی علامه ابن قیم وی مراد دې نه د قبر ژوند دی فین له معیشه تنجن کا جون به تنګي او چې څومره د قران نه لري هم عمر به جون تنګي اما هم به جن ځان څومره بادشاہي لوی سړی نهایت زیات تاسو نه ساتو د دې ملک بادشاہان څه غمونه اخلي حیران دي چې څوک او کومه خبره به چې خلک را باندې خوي او کوم کار به چې مونږه تورزن شو ته کړش او منګک چې کړاسو کا یو ارزه وی په وسپنو کې دننه پټ پراته دي په سرونی مسپنی دي ډیر چا پیر مسپنی دي په دې ګرمۍ کې ولاړ دی وارخطا مسپنی ځان ته تیشه شوی تاسو مان راولې ومن عرض عن ذکری فإن له معيشة راځه قرآن راځي چې آزاد دي څه خبره ولا دې څه زما ایتونه راغلی فنسیتا فترکتها او دی پریخی و کذالک الیوم تنسا زما د رحمت نه تفات شو او د کفر هو خامه هم دا خبره ده وکذالک نجی من اسرف سزا ورکوم چې چا شرک کړي ولم یؤمن بیاات ربی باور نه کړه په ایتونو درو شرک چې ایمان په ایتونو نه لري شرک به کیږي لا نسألک رزقا تانه خو روزی نه غواړم نحن نرزقک زتا مونږ تا له روزی درکو هغه شی چې مسؤلیت د ستان ولې داغه د ځان مسؤل ګرځول دی او چې د کوم شي مسؤلی نه هغه داغه مسؤلیت چې چاته ورسپاره لا نسألک رزقا تانه روزی نه غواړم وما خلقت الجن والانس الا ليأكلون ها ها ليعبدوني ویلې ها له دا نه دی ویلي چې روزه په سمند ځان مړتا تانس الو کارستا کمونیستو هغه ول موږ د خپل لاس اخرو نو د مور په خېټه کې کوم ټراکچر ولا دا کوم دکانداري کړي لا نس الو کارستا درو غلط غلط کوله حال یو سره چې قران نه وو غول خوراک ته ډېر آسان شي وامر اهلک بالصلاه واستغفر علیها لا نسأل تعالی روزینه غواړم مسئول نه دی چې څومره دی وکړل دا دنیا کې چې څومره سوداګری دي دا مسئول نه دي چې څومره دی وکړل د دې مسئولیت نشته بشته پامن سپین ژوندې پامن سپین ژوندې سپی په دې ژوند سره لا نسألک رزقا نه غواړو تا نه روزي نه غواړو چې مال روزي ګټه سار وختي منډه کې نام نرزق په کار نه والعاقبت للتقوا